دا سی دعا به لکه مخکې د تیر شو غفران کبه وی او دا دعا مراغلی حمدنا دی هغه ذات لرا اذهب عني العذا چې بویت لنمانا هغه zarar وال سيزنا وعافانی او زیر غور مټو ساتل مو دې بنکل کله واړو لوی بول بندې دل د تباہی او د مرګ سبب جوړي د مرګ سبب جوړي رواه ابن ماجه د دې حدیث روایت ابن ماجه کړي دا دعا ویل پکار او په دې کې راوی اسماعیل ابن مسلم المکی هغه ضعیف الحدیث ته کوچون کې دا حدیث وی واخرجه النسائی و عبد الرزاق و سعید ابن منصور فی سننه عن ابي ذر